الذين يظاهرون اکسان چې زهار کوي منکم استاسونا من نسائهم د زنانو خپل سرا زهار خزه ته نسبت کی د حرام محرم لکه مور اور پته په ماده سی لکه مور یعنی حرام والی کی زهار د زهر نه دی لا نو معنا چې ستا ته په ما داسې لکه په ما چې د مور ملا حرام ده د تزهار وای الذين يظاهرون منكم اکسان چې زهار کوي ستا سونا من نسائهم د زنانو خپل سرا ما هن امهاتهم ندی دوی مایندې د داغوي چې پردې مور ته مور وای نو مور کیږي نه پردې خزه مور کیږي نه خامخا وای بد خبره من القول د وینانا چې د خزي نسبت د مور تو کی حرام سیستو کې دا بد وینا ده و زورن او دروغ دی و ان الله او یقینا الله تعالی لعفون خامخا معافی کون کې دی غفورن بخنه کون کې دی رب کریم اپ کون کې معافي کون کې او بخنه کون کې دی والذین وکسان یظاهرون چې زهار کوي من نسائهم د زنانو خپل سره خپل بیبیانو سره ثم بیا یعودون واپس کیږي یعنی ماتولو دو د زهار لما قالو اغه خبره ته چې دوی ویلی دي فتحریر رقبتن نو آزادول د مری غلام دی من قبل مخکی ان یتماسا یو ځای کېدلو د دوی نه خزه خاون یو ځای کېدو نه وړاندې به یو غلام آزادې زکه خبره بده کړې ده د خزه نسبت مور ته کړې ده نو خزم جنس کې خزه ده او مورم خزه ده او خورم خزه ده او لورم خزه ده والله پاک جدا جدا حق ارچاله ور کړې او سړی وی خزی ته چې ته په ما باندې داسې لکه مور نو ربدا خبره ده دا بوس خزی ته یو ځای کې دی نشي تر سو پورې چې درې کارونه کې او کار کړي نه اول غلام آزاد اول فتحریر رقبه من قبل ان یتماسا کوم کار چې تاسو کوی الله پاک پاغه خبر دی فمن لم یجد نو سوچ چې نمومي وسد آزادولو د غلام وسد آزادولو د غلام نمومي فصيامو شهرين روزي نیول دي دو میاشتې متتابعين پر لپسې شپه پر روزي بده نيسي دویم دوه میاشتې مسلسل روزه نیول شپې ته ورځي کدام نشي کولی نو بیا شپې ته کسانو ته ډوډۍ به ورکړي ځکه دا خبره بده کړې ده ذالک دا لتؤمنو د دې د پاره چې ایمان راوړی تاسو بالله فالله تعالی ورسوله او پر رسول د الله تعالی باندې وتلک حدود الله او دا د الله پاک پولی دی دا د الله پاک مقرر کړي حد دی چې دین به اوړې نه ګورا دا الله پولی دی حکمونه دی وللکافرین او خاص کافرانو لرا عذاب الیم لکه چې ذلیل کړي شي بیا کسان من قبلهم چې د دوی نه مخکې وو وقد انزلنا او یقینا نازل کړ دې مونږه آیات آیتنا بینات واضح دلائل واضح دي آیتنا واضح دي وللکافرین او خاص کافرانو لرا عذاب مهین عذاب رسوا کون کې دې شرمون کې دې یوم یبعثهم الله پاغه ورځ چې را پورته بکړي دوی لره الله تعالی جميعا ټول فینبئهم نو خبر به ورکړي دوی لره الله پاک بما عملو پاغه عملونو چې دوی کړی دي احصاه الله ما یکونو نوی نکیږي من نجوا هیڅ جرګه ثلاثتن د درې کسانو الا مگر هو الله تعالی رابعهم سلورم د اغه دی په اعتبار د علم او د قدرت ور سره موجود دی ولا خمسه او نه د جرګه د پنځه کسانو الا مگر هو سادسهم الله پاګې شپغم دی ان الله یقینا الله تعالی بكل شیء په هر چیز باندې علیم پویا دی الم تر آیات نګوري ال الذین کسانو تا نهو چې من کړي شوی دی ان النجوا غلط جرګه کولو نا ان النجوا من کړي شوی دی جرګونه منا غلط جرګه کولو نا ثم يعودون بیا را ګرځي دوی هغه کار ته لمان هو چې من شوی دی اغینا انه ثم يعودون بیا را ګرځي واپس کیږي لما هغه کار ته نو هو چې من شوی دی من کړی شوی دی انه دا غینا ويتناجون او جرګي کوي دوی بل اسم په ګنا کولو سره ول عدوان او ظلم کولو سره زیاتی کولو سره ومعصیت الرسول او په نافرمانی د رسول علی السلام سره د پیغمبر په خلاف جرګي کوي و اذا جاءوك او هر کله چې دوی تا ته راځي حيوك نو سلام کوي تا ته بما لم يحيك به الله پاغه طریقه چې سلام نه دی خود له پاغي سره الله تعالی تا ته پاغه طریقه دی سلام اچي چې الله تعالی تا ته نه د خود له سلام علیکم سلام علیک سلام یو مرض دی ويقولون دوی وی فی انفسهم فخپل زړونو کې خپل ځانونو سره لولا يعذبنا الله لولا يعذبنا الله ولی سزا نرا کئی مونږ ته الله تعالی بما نقول داغه چې مونږ وایو کوم خبره چې مونږ کو نو ولی په دې مونږ الله سزا نه راکړي خدا پیغمبر صحیح نه دی کنه حسبهم جهنم پورا دې دوی لاره دوزخ یسلونها ورن نوزی به دوی اغیتا فبئس المصير نو بد زائد دې ورتللو د دې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا تناجیتم هر کله چې جرګي کوي تاسو فلا تتناجو نو جرګي مکوي بل اسم په ګنا کولو سرا والعدوان او ظلم سرا ومعصیت الرسول او په نافرمانی د پیغمبر سرا خلاف د پیغمبر په ګنا کولو او په زیاتی کولو ظلم کولو ګوره جرګي مکوي وتناجو او جرګي کوئی تاسو بالبر پنیک پنیکي کولو سرا جرګي او کوي پنیکی کولو سرا وتقوا او تقوا سرا د دینداري د پرېزګاري وتقوا الله او ویره کوي د الله تعالی نه الذي اغزاد الیه چاغه تبا تحشرون جمع کړي شي تاسو اغزاد نو یریږي چې تاسو ورته جمع کولی شي انما النجوا یقینا دا قسم جرګي من الشیطان د شیطان یعنی په وسوسه سره د شیطان په وسوسه سره وی ليحزن الذين امنوا د دې د پاره چې غمجن کړي مؤمنانو لرا وليس بضارهم او ندی zarar ورکون کې مؤمنانو ته شیئن شیئن هیڅ شی الا مگر ضرر بر صحیب اذن الله په حکم د الله تعالی سره وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون توکل دیو کی مومنان یعنی ځان دی اوس پاری په الله باندې مومنان یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا قیل کم وخت ویل شي تاسو ته لکم تفسحو زای پرېګ دی یو بل ته په مجالس په زایونو د ناشته کې مجلس کې ناسي ملګری رااله لکه زای لک فراخ کپ کېنا يرفع الله اوچتي الله تعالی الذين امنوا مؤمنان لرا اکسان چې مؤمنان دي الله یې اوچتي منکم استاسنا والذین اوتوا العلم او کسان چې علم ورکړي شوی دی درجاتن په ډیرو درجو سره اوچت دی اوچت الله اوچتای والله او الله تعالی چې دی بما تعملون خبير تخفا ته صدقه او کوي د جرګې نمخ کې ذالک خیر لکم دا غره د تاسو لرا واطهر او پاکون کې دا فإن لم تجدو نو که تاسو نمو میدا صدقه فإن الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې دے اشفقتم آیا و یری دلی تاسو یریږي تاسو یره کوي ان تقدمو چې ولېږي تاسو مخکې بین یدی نجواکم د جرګې تاسو نه د جرګې کولو نه وړاندې مال لېګلو دا یره کوي صدقاتن سخیراتنا فاذ لم تفعلوا نو کله چې نکړی د کمزورتیا د وجنا د نادارۍ د وجنا وتاب الله علیکم او اسانتیا راوصل الله تعالی پتا سو باندې فاقیم الصلاۃ نو پابندی د موس کوي واتو الزکات ور کوي زکات واتیو الله او اطاعت کوي او منه د الله تعالی ورسوله او د رسول د الله تعالی او منه تابعداري دا کوي والله خبير او الله تعالی خبردار دی بما تعملون پاغه ملونو باندې چې تاسو یې کوي الم تر ال الذين آیات نګوري هغه کسانو ته تولو چې واوړېدل هغه سره دوستانه کوي ما هم منکم ندی هغه استاسو نه ولا منهم او ندی دو دوینا ويحلفون قسمنا کوي قسمنا خوري على الكذب فدروغ باندې وهم يعلمون او دوی خپويږي دروغ باندې قسم خوري کفارو سره ملګرتیا کوي کله تاسو سره شي منافقان دي کنه اعد الله لهم نیولی دی دوی قسمون اخفل جوړ کړی دی دوی قسمون اخفل جنتن دال ځان بچ کولو د پار قسمون اخري فصدوا عن سبيل الله نو بنشل یا بندول کوي خپل بنشو یا بل لره بندول کوي د لارې د الله تعالی نه فلهم نو دوی لره عذاب مهین عذاب دې رسوا کوونکې مهین سپکون کې شرمون کې رسوا کون کې لن تغنی عنهم هیڅ چیرې به دفن نکړي د دوی نه هیڅ چیرې به فائدہ ورنه کې د دوی ته اموالهم مالنا د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی بچی د دوی دلا من الله د عذاب الله تعالی نه شیئا هیڅ هیڅ فائدہ به ورنه کې جميعا دې ټولو لرا فيحلفون له نو قسمنا بکي دوی الله تا کما يحلفون لكم لکه چې قسمونه کوي تاسو ته ويحسبون او ګمان کوي دوی انهم چې یقینا دوی علا شیئن پس پس سیز باندې دي نسه پایده من باندې دي پس سیز علا شین پس کی دی معنا سو پایدمن باندې دی الا خبر شی بشک انهم یقینا دوی هم الکاذبون دوی دروغ جن دی دروغ وین کی دی استحوذ علیهم الشیطان غلب کړی دا په دوی باندې شیطان استحوذ علیهم الشیطان زور ور شوی دی په دوی باندې شیطان غلبه کړی دا شیطان په دوی یعنی کم چې مؤمنان دي دوی به دینو سره تعلق نه ساتي مقصد یې داش ولو کانو اگر چې هغه وی اباهم د دوی پلاران او ابناهم یا د دوی زامن وی او اخوانهم یا د دوی ورونه وی او عشیرتهم اگر که د دوی قبیله قوم وی اولائک دغه کسان كتب في قلوبهم الإيمان کتابیانو نه من دیارهم د کورونو دا غوینا لاول الحشر فاول را غوند دلو سرا اول را غوند دلو را غوند دلو سرا دیغه او وصل الله پاک ما ظننتم ګمان نکو تاسو اي يخرجو چې دوی به اوزي خپل کورونو نه وظنوا او دوی ګمان کو انهم ولولا او کچره نوې ان كتب الله لیکل الله پاک په تقدیر کې علیهم په دوی باندې الجلاء د وطن شړل وطن شړل ک الله لیکل نه وی لعذبهم نو بل عذاب دوی ته ورکړې وي عذاب ورکړو دوی ته بل عذاب په دنیا په دنیا کې دوی خلاف دی الله او د پیغمبر کړي وي زګه دا سزا ور کوي و من یشاق الله او چا چې خلاف وکړو د الله تعالی فإن الله نو یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی ما قطعتم اغه چې تاسو پرې کړی دي غوس کړی دي ملي نتل سونه د خرماو د کجورو اصل خرماونه او ترکتموها یا پری خودل دی تاسو هغه ونی قائمتن ولاړ په خپل اعلی اصولها په بیخونو خپل باندې یعنی غسکړی مونږ دی چې کوم غسکړی دی کوم پری خو دی فباذن الله نو دا په حکم دی الله تعالی سره دی وليخزي الفاسقين او دې د پاره چې الله پاک شرمنده کړي پورا نافرمانو لرا وما افا الله او هغه مالونه چې واپس کړی دی الله تعالی علی رسوله پر رسول خپل باندې منهم د دوینا فما او جبتم نو ندی زغلولی تاسو ندی ور وروستی تاسو علیه فاغی باندې من خیلن حس اسنا ولا رکابن او نوخان ما افا الله هغه چې واپس کړی وی الله تعالی علی رسوله فخپل رسول تا من اهل القرى د کلیوالونا د دې کلوالونا کلیوالونا فلله نو خاص الله تعالی د پاره دی ولرسول او د رسول د پاره دی ولذل قربا او د پاره د خپلوانو والیتاما او د پار د یتیمانو والمساکینی او د پار د مسکینانو وابن السبیل او مسافر او د پار دی کای لا یکون دولتن د دې د پار چنوي عدل بدل کیدون کې بین الاغنیاء په منځ مالدارو کې منکو مستاسونا چې دا مال واخلي غنیمت کې تقسیم کې په دې غریبانو یتیمانو خپلوانو مسافرو باندې دانه چې مالدار یو بل ته ور کوي را ور کوي وما آتاکم الرسول او هغه سیس چې درکړ دی رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ته فخذوه نو انسی اغا وما نهاکم او هغه سیس چې منع کړی تاسو انه دغه نه پنته نو منشئ کوم کار چې پیغمبر سلام تاسو له خای هغه وکي چې نه کوي تاسو مکه وي چې کم نو منع کوي هغه نه منع شي او دا نبی کریم علیه السلام نه کول دا دلیل دی چې دا نه کول پکار دی فانتهو منع شي واتقوا الله ورکوي دی الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی او حاصل کړی دی ول ایمان ایمان من قبلهم مخکی دراتلو لو د مهاجرینو نا مهاجرینو راتلو نا مخکی د خلکو ایمان راوړی دی او ځای ورکو مهاجرینو ته یحبونا من کیدوی من اغه چا سره هاجر الیہم هجرت کئی دوی تا مدینی والا یادی ولو کان بهم خصاصا اگر چې وی په دوی باندې لګا خپل ضرورت مندي او خپل ضرورت نه پورا کوي بلکې د مهاجر رول ضرورت پورا کوي و من یوقا او سوچ بچ او ساتل شو شح نفسه د حرس د نفس نه فاولائک هم المفلحون نو دا کسان دوی کامیاب دي بل ایمانی ایمان لرا مونږ نه وړاندې هغه ایمان والا شوی دی الله دې توفیق نوکا ولا تجعل او مگر زوا ما اچوي په قلوبنا پزړونو زمون کې غلن خفقان کینا بغض للذین آمنو داغه چاته چې ایمان راوړې دي مؤمنانو په باره کې زمون زړونو کې سب زدو خفقان ولا کینه پیدا نه کی